کتاب الوصایا دا چې دا د ټول کتاب اخر کې بیان د وصیت وکړ دې مقصد دا وی چې انسان ژوندۍ وی الکه وای ځوان کوي کوي اخر کې سي مرګ دا کتاب یو قسم موږ تاسو ته پر علامه فرمایي چې ما کتاب ولیکلو اوس اخر په کار چې بحث څه ذکر کړ ته وصیت ذکر کړم یاد نه خبر دیو جن کتاب الوصایا بات کړه خلا او بیا کتاب الجنایات او دیات نو ورسته ذکر کړه ځکه جنایت دا مفزی الکموت لره او بیا مو وخت وسیت وسیت ډیر ضروری شي د وسیت خامخا کوي ښا ځان سره همیشه وسیت الکه استاتي چا باندې مقرضوي تاسو باندې چا قرضوي او خو کله باندې متعلق وسیت لیکي باید خلک چې وسیت ولې کنده غداونه چې مړ کېږي ولې تر دې هغه ډیګري نه شي سلام ورکړي وسیت دا ډیر ضروری دی لیکل مستند ښا وختونه پېږي دا لیکه چا باندې مو قرضه وي چا په تاسو قرضه وي یو مستقیل یو کتاب کې لیکه نو هم ته تاسو خصوصي خبري هغه هم پکې لیکل شي یاد نه خبر فعال تقدیر کتاب الوصایا باب فی صفه الوصیه وصیه باب دا په بیان د صفه دا وصیت د چی شي او ما يجوز من ذلك هغه چې جایز دی وصیت او ما يستحب منه وما يستحب منه چې کوم مستحب ګڼل شوی دی وما يكون رجوعا منه او هغه څه چې هغه رجوع د وصیت هغه متعلق او تاسو له باس کوي قال الوصيه غیر واجبه وصیت دا واجب نه دی دا وصیت واجب نه ده وهي مستحبه دا وصیت کول مستحب دي والقياس يابا جوازها قال اخير کله سباس پکې کړه هلکه قياس ته دین انکار کوي د جواز نه قياس مولانا انکار کوي ہے وختو په ها ذکر دا وسه چې یو سړی کوي نو بری کې یو موسوي او بل مصالحوي او بل مصابهوي موسی دا څوک چې مړ کیږي مصالو چا د پاره چې وصیت کیږي مصابه چې په چا باندې وصیت کیږي په چا باندې وصیت کیږي هغه مالی تاسو معاشي د دې وصیت لپاره شرایط ذکر کړی دي اول دا چې دا مصیب اهل تبرو غلام بني ماشوم بني اهل تبرو بني او دوم دا چې دا مصیبه مدیون نه وي ځکه که مدیون بیا د دایرینو الک حق مقدم د پدې مصالحه باندې او بل چې مصالحه په وخت دا وصیت کې ژوندۍ وي اگر که تر اوسه پورې پیدا شوی نه وي هم او بل چې دا مصالحه به اجنبي و د وارث ته وارث بنوي د مورث ته بلکې موسینه به الک اجنبي پر دې بنوي فرې دا ونه د د مرخ وخت کې به حق د میراث نه وي کوم چې میراث شریعت مقرر کړی نه به تول علی فی عصبا او نه به تول ذی فرض او بل علی چې دا الکه مصالحه به قاتل له موسی د پاره نه مصالحه به قاتل له موسی د پاره نه او بل دا چې دا مستابه به هغه سیز وي چې هغه قابل تملیک وي چې هغه باندې سره مالک جوړ دی چې په یو عقد او قد باندې یا په بیه باندې یا په بیه او شراء هبه صدقه مصابه بل شي فعل حیات موسیقي قبل عالم موجود او کوم معدومي په هند وصیت کې او چې قابل تملیک لکه وصیت ور باندې سره صحیح ده او بل دا چې دا وصیت په انداز د ثلث ته مال باندې دا غیر زیات وصیت هغه نافذ نه ده معتبر نه ده د موسی رکن دا ده رکن علی قواعد وصیت دا ده چې دا موسی بوي اوصیت بکذال فلان ما وصیت کړي په دومره روپوي باندې فلان نو دا ورته تعین د مستبه به هم کوي او د مصالحه به هم کوي او که وسیت مجهولی یا د مستبه په اعتبار یا د مصالحه په اعتبار کله چې کله بیان به راشي او حکم له وسیت دا ده په حق مصالحه کې او حکم نه یو په جانب د مستبه کې حکم له وسیت دا مصالحه په طرف کې حکم دا ده چې دا مستبه ممالک ته به دا داخه دا مصالح په جانب کې حکم دار چې دا مصالح چې کوم مل ملک راځي په دې مصابه باندې دا به ملک جدید وي دا به ملک الکه د مستموسید ته نه نقل کیږي ملک د موسید نه نقل کیږي بلکې مصالح ته ملک جدید الکه حشریږي دا د مصالح په جانب کې حکم ده لکه په هیبه کې او په حق ته موسی کې دا موسی د خپل ځان په ځای باندې کوم مصالحه دري اقامت ته مصالحه کې په خپل ځای کې دا تقریبا چند شرایط سره ودا لکه یاد کې دې شنی په پرچه کې د تولیخ یاد نه مشوره به کوچ تاسو کوم سیر نه پرچه جوړه خدا اوس خو لکه تاسو خدای مړ کړه تاسو وای ال کړی تاسو بیا له هغه سرونو ته ونیول یو خدای مړ بار تقدیر ول قیاس یا جواز قیاس انکار کې هلک را جواز نه دلی وصیت لانه دا وصیت تملیک دا وصیت یو څوک مالک جوړول دی حسی مالک جوړ چې دا منسوب دی حال د زوال مالکیت قانون دا ده په تملیک کې د مملک د پاره شرط دا ده چې دی به د مملک به د پاره مالک وي او الکه دا مصالحه کله مالک ګرځي چې دی مرشي چې دی مرشي دی مالک ته کوارث مالک ته مال دا اوس بظاهر د قیاس الکه ظاهري خبره کوي چې لاندې لاندې به تاسو ته ولګي دا نو تملیک دا مالک جوړول دی او چا دی مضاف له حال زوال مالکیت دی مالکیت ته موصیف ولا اضيف الى حال قيامها کچيري نسبت وشه د وصیت حال قیام د مالکیت ته ته بیان قیل ملکتک غدا اما مالک ګرځولې به تور وصیت ته دی مال سبا مالک کی نکی ها کان باطلا هلکه دا وصیت باطل ده فهذا اولا فهذا اولا دا لکه وای چې مضاف ته زوال مالکیت ته زمانیت الکه په دې په طریق الاولا لکه یې سره لکه ته ملک تو کغدن ما ته مالک کړې سبا غد خل نن نو ستر خیا ول قیامت پورې غد تاسو پښتو په اواز یې لاره کومه ما تاسو غږ ډیر کړو نن غږ خونه نه سما بیا ورته لکه نه لاره کنه هغه ما دا خو مې نه یاد کړ کنه بری غږ دا خو غږ پاله کې سما کیسه ده غږ بعید غږ قریب ابعاد لا بعد ته جګړه کې جوړه کنه لا شي غلطي چې څه ته سبب تاسو په شی درکم کوشش غلطي کړم ورپرون خلراکه اوس تعالی راک الا ان مونږ استحسناه مونږ دا وصیت حسن او بللو لحاجت الناس اليهم اليها دخل ولا ضرورت دی ولی فین الانسان مغرور بعمله انسان دو ککړ شوی په خپل امیدونو باندې ارزوګانو باندې هلو باندې مقصر فی عمله نو دای کو تای کې لکه تفسیر کې په خپل اعمالو کې نو ځم په جمع نه کوي فاذا عرض له المرض کله بیماری ولا راشي وخاف البيات او یریږي خپل حلاکت باندې چې معلومیږي لکه خزه زمن پاتې کیږي يحتاج د دې محتاج الى تلافي مندلو بعض ما د بعض هغه سيزونو فرط چې دینو مخکې شو منو هغه سيزون ته من التفريط چې کوم د تقصير کړو د هغه او تدارک وکي څوګي تدارک وکي بماله په مال باندې علاوه دې په دې طریقې سره چې نه د تاوان وي او نو مولا ها موسی له له تاوان که خصه مال خپل ده مال نه ده کمرسه الکه موسی له ته مال ورسي حج او قرما به ها دواړه وشي خدا لو مزع فيه يتحقق مقصده المآلي ولو مزا کچری پرواله راغی فيه په دغه تلافي کې په صورت موت الک د موسی کې تحقق ثابت مقصده مقصده مقصد الک د موسی المعالی ال معالی هغه مقصد معالی ای مقصد الاخروی اخروی مقصد حاصل سره کې اته چې کوم نقصان په عبادت کې کړه پای کې ولا پیسې ودرېږي لن تنالوا بر حتا تنفقوا ها وفي شرع الوصيه په شریعت وصیت کې ذالک دغه حصول د مقصد معالی او د حلیله فشرعناه نو موږ دا مشروع وبلل ومستو فی الاجاره او مستو په اجاره کې موږ بیان کړم اجاره د خلک بیر منافع او د منافع چې هغه معدوم دي اوس ان کې د خلکو ته ضرورت نو اجاره جایز شوه وقت او تعویل چې لکه د مالکیت نشته نو څنګه لکه چې په خپل مالک نه ده په وخت موت کې نو بل څوک څنګه مالک وګرځي نو مصیب په وخت موت کې مالک خپل مال نه ده بلکې وارث ده چې په خپل مالک نه بل څنګه لکه ها هغه مالک جوړ کی قانون دا چې د مملک تپارات مملک به باندې مالکیت حین د تملیک کړي کوي ها شرط پښتو په هغه چې ملک نه مالک نه مملک مالک نه بیا مملک به بل څنګه تملیک ولا ورکی خو شمس بل چاله دا وینا وقت تبقى المالکیه مالکیت باطله بعد الموت په دې مال کې په اعتبار حاجت په اعتبار ها حاجت سره کما فی قد التجهیز والدین دین د د مال ادا کی نو کله مالک نه نو بیا لکه څنګه د پردي مال نه دین ادا کی تجهیز او تکفین د د مال ادا کی کله مالک نه نو پردو لکه پیسو باندې تجهیز او تکفین کی حتی حاجت ته وسه هم سره حاجت في ثلثها اموالكم في اخره اعمالكم زياده زياده لكم في اعمالكم سبحان الله تزعونها حيث شئتم تاسو کېږي چرته مو چې خوخی یا حيث عجبتم کوم ځای کې چې تاسو ظلمني چرته تاسو ظلم قبل هغه ځای کې لکه ولا ورکی سورس لمر عليه اجماع فجواز وشيط معنی مولانا اجماع هم منعقد نه کوم چې رسول نه زیات وي په قول نبی علیه الصلاه والسلام فی علی سال نبی وقاص رضی الله عنه اصل وصل کثیر بعدما پیغمبر اسلام دا قول فرمایل چې اصل وصل ها کثیر تا ضرورت پر باندې فرقیږي هغه ډیر دی بعد ما نفا ورته دغه چې پیغمبر اسلام نه پیو کړل وصیت او د وصیت تصاعد بالکل په کل باندې دوی ټول مال به وصیت وکړ نبی اسلام نه په فنسب بنا په سلس په سلس وسیل او سلس کثیر صحیح سره پیغمبر د قول نه قربان شي ثم مزیدار ده ولانه دا مال چې ده حق الورثه ده حق د وارثانو ده او چې مال حق د وارثان نه په کل یا په نسبت وصیت مکوا او څه به کې نه فيه راځي اچھا صحیح او هذا ده حکم ثابت لانه ان عقل سبب الزوال موجود شوی د سبب د زوال د ملک د موصل الیهم وارثان له وهو هغه سبب د زوال استغناءه عدم حاجت لا فرواید هو د موسی موسی اس په مال تکي موسی غریب له خرڅ پاتې اوس په مال دې شي کی ها نو فاوجب ثابت کو دې سبب تعلق تعلق حقهم ثابت کو دې سبب د زوال د ملک الیهم وارثان له ته ثابت کو وهو دا سبب لره فی حق الاجانب بقدر الثلث په حق د پردوی کې پاندا د ثلث پاندا د ثلث دا مال د دده خو دوه وارثان له بیم نه ورکی چاله ورکی اجنبیان وش مسله به یتدارک چې عمومي دا موسی تفسیر او هغه نقصان خپل علامه بینه او چې هغه شرط باندې څنګه له بیان کړ چې امیدونه ډیرو خیر سبب تهجد وکي خیر سبب تلاوت کلام فاک وکي خیر سبب حج لار شي او ده لکه پر من من کې کوم ده ها بیمار اوس را لې تر څه چرته خلک څنګه ونی ولا خدای دې مارکه هذا واظهره في حق الورثه واظهر او خکاره سره سبب په حق د وارثانو کې په دې صورت سره چې وصیت د موسی وارثانو له صحیح نه ده وارثانو له صحیح نه ده پښتو پی کنه پی ول ان ظاهر دا نه لا تصدق بیا ظاهر دا چې صدقه نه کوي به په دې صورت باندې عليهم او وارثانو باندې صدقه نه کوي ولی اما يتفق من الاثار لکه چې بعض وارثان تور کوي بعض نه ور کوي بیا خو بعض بغور شي په بعضي نور باندې نو موږ ځکه چې وارثان د باندې وصیت نشته کوی کو هم سینه البته که نور وارثان اجازه بیا ټیک ده او که اجازه نه بیا ټیک نه ځکه قانون دا چې په وارثانو باندې صدقه ها په څلور زمال کې نه کوي ځکه بیا خو به دا خفسي چې دته وسیت وکړه بل مال ولې نه وګړو زین دغه رقم وروړي نو بیا ورسته کنځلې فسي کوي چې د خزه سوس کوي لکه ما ته وسیت وکړه لکه ابل ابل ورور ته مو یاد نه وقد جاء في الحديث پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک راځي الحلف في الوصيه ظلم د پوسیت دی الحیف الوسیع من اکبر الكبائر کبیره ګناه ده حیف څه شی ده وفسروه بالزیادة على الصنف نو دا حیف یو له جانب د موسی نه ده هغه دا چې د ثلث نه زیات دی په مال کې څه کوي وصیت کوي او بل دا چې دی وصیت وارث لکې یو لکې بل نه کوي او بل دا دی وارثان ته خو دې ډېری وګټل حرام او حلال دی ور باندې وکړ تاخير عمر کې د خیر په سوچ کې په نور څه تکور کنه نه قال حضرت فرمای الا یجیزها بیا جایز د وصیت الا یجیز چې اجازه ورکړي هاده دی وصیت الورث ورثان بعد موته ورسته د مرګ ددل او قبل الموت بیا هغه اجازه صحیح نه ده ځکه هغه مالکان نه دي لکه بیا اجازه وسنګ شي بعد موتی وهم په دې حال کې چې دوی کبار وي سوي کبار او صغار اجازه ورته هم صحیح نه ګوره د ماشوم اجازه نه لسی کته په لار روان ماشوم پاپړ درکول مې اخره پیږي اخره په جمله روانه ماشومان پاپړ نیولې تاسو استاد دی یو پاپړ خو نو ماشوم پاپړ ماله ځکه هغه اجازه نه ده معتبره نو فلحال په حرامو کې مفتلا نه صاحب او څه نه پوهېږي البته کله که ورته په کور کې روټۍ ورکړی چې استاد جي له یو بیا خوره ځکه اکثر مساجد روټي او چای هلکه د ماشومانو په لاس باندې اخلي او که هغه پاپړ خوړه امینه بیا مخ رخه پاپړ وهې کې نه وهې اځلې کړه لعل الامتناع لحقهم ځکه دا منع د وصیت د وارث خاص لپاره دا شریعت راوړی ول حق نجات حق توارثانه وهم اسقطوه بالاجازه دې خپل حق ساقط په اجازه سره ټیک تور توک وسی ولا معتبر باجازه في حال حياته اعتبار نستا اجازه د وارثان لره په حال د ځول نه لکه موسیقي لأن د اجازه په حال حيات قبل ثبوت الحق حقا ثابت لکه تبع اجازه کې اول اجازه وکړه چې موږ خوخه ده هلکه کامران استاد ته وصیت وکړه په بعد چې هغه مل نه بیا بیا ویل چې نه نه موږ نه ده خوخه بالکل دا رد شي ها فقالوا ان يردوه چې دې رد کی دا اجازه په حين د حیات کې چې کله وکي او که کله مړ شو بیا یو چې زمونږ مخکې اجازه کړه هغه اجازه مونږه خو نه ده بیا یې هم لکه دا غرض صحیح ده ځکه هغه اجازه خپل محل سره مصادف برابره نه و مكتوبي هغه تل عدم و بخلاف ما بعد الموت هلا فخلاف لكن ما بعد الموت لأن بعد ثبوت الحق فليس له اه كداي مرس دا جلغني لغني باركته هل فكان لهم ايردوه بعد وفات کی چې د رد کی اجازه بعد اجازه په حين حیات کې کړی چې وفات به سوک به چې نه موږ اجازه کړو هغه نه دم البته مرس بیا اجازه وکړه دی وارستانو په بعد کې بیا ول چې نه موږ نه خوخه دا دون ځل نه خوخه نه کدو قابل اعتبار نه نه لکه دون ځل اجازه خپل محل سره لکه مصادف برابر سره پوه شو بس بخلاف ما بعد بخلاف بخلاف اجازه ما بعد الموت او سره کې تاسو ټول مده عبارت جوړ بخلاف اجازه ما بعد الموت لانه بعد ثبوت الحق فليس لهم لانه دغه اجازه ما بعد الموت دا بعد ثبوت الحق ده فليس لهم نشته د فعل يرجو عنه بين دين دي سوق رجوع او بل دا له ان ساقط متلاش هغه چې کوم اجازه کړې و په هند حیات کې هغه ساقط و او ساقط هغه په چې هغه روک وي متلاشي زمانه روک اذا وجد متلاش چې کله موجود سره کې روک شي نو لکه چې هغه روک شو هغه اجازه هغه کله عدم د لکه سره شوی نه ده نو لکه چې وفات نه بعد بیا رد کول شي دا اجازه څنګه او کله چې مړ شو بیا اجازه وکړه دا اذا اذا وجد فطلاق سره اذا وجد فوجد ویګه تاسو ګره قربان شم غایت الامر انه يستند غایت الامر انه دا حق يستند السلام عليكم دا وای غایت الامر انتها دا چې انه دا حق چې ثابت تا په وخت اجازه کې یستنی دا منسوب کیږي عند الاجازه الى اول الامر لكن الاستناد يظهر في حق القائم وهذا قد مضى دا اصل کې استاذ کتاب له چر خبره کوي دا غایت الامر والا خبره دا اصل کې جواب دی اعتراض ده دی وایي چې دا څنګه منم چې دا اجازه وارثانو چې کړې ده په حین د حیات کې دا د خپل محل سره برابر نه ده ولی دوی وایي ځکه چې حق د وارثانو دا ثابت په مال د مورث کې من اول المرض من اول المرض کله چې دی بیمار شو نو د دې مال سره د وارثانو سره راغی حق راغی حتی پیدا دا دا چې دا موسی دا بیمار مورث دا د هر قسمه تصرف په ثلثینو کې څه ده منع ده وختو پی کنه پی هر کله چې مرسه چې مرسه دای مرش نو د هغه د اجازه اوس د محل سره څه شول کړي مصادف شو کړي خطو پی کنه وي ځکه دا کوم مال چې ول دې سره حق توارثانه نه کوي تعلق نیول فصارت كاجازتهم بعد موت المورث بسبب الاستناد اور دا نه لکه دا کوم وارثان چې اجازه کوي په حین د حیات کې نو مطلب دا چې بیا د ایمل شي بیا رد کولای نشي او تا دلیل دا ویلی و چې دا رد ځکه کولی شي چې په حین د حیات کې اجازه د خپل محل سره برابره نه ده پښتو پی کې نه پی نو دی وی چې نه د خپل محل سره برابره ده ځکه چې دا مورث بیمار څو نو د اولی بیماری نه ولسته د مرګ تر وخت پورې څومره مال چې دا پاغي کې هغه هغه پر حق او رسالو تعلق نیولې دلیل دا ده چې په ثلثین د مال کې الکوا دا مورث هیڅ قسمه تصرف وای مولا نشي کولای خو کله چې دی وارثانو اجازه وکړه دا چې د ثلث دسه نو ګوره د اجازه نه مخکې ټول مال د چاو د وارثانو اوس چې وارثانو اجازه وکړه چې ټیک ته لکه زمونږ سره اجازه را لکوای ها دا تا چې کوم وارث ته اجازه کړې ټیک ته موږ د تصدر اجازه ده د دا اجازه د محل سره لکه بلا محل رال د محل سره رال پښتو په چې د محل سره رال په لحاظ د اجازه دې کوم د لکوای چې یو ځل وکړه په حين عیار کې نو بعد الممات تغیر ده نشي کولای د تاسو مولانا ولا جواب کوي په حق دا د وفات نه بعد چې اجازه وکي د وفات نه بعد چې اجازه وکي دا د سیدا لکه په هغه وخت کې چې اجازه کړې وي چې کله لکه وای ها دی الکه بیمار شو ولی نو او چې کله دی ژوندۍ ده او اجازه یې وکړه په موجود کې وکړه که په غیر موجود غیر موجود کیو ځکه چې په حین د حیات کې د اجازه او کړه د اجازه د دی وارث قابل اعتبار نه ولې په سکه کې په سلس کې کې په سلسین کې کې په سلس کې کې او سلس یې د حق تعلق نشته پښتو پیږي البته چې دا اوس الکه د اجازه کې د وفات نه بعد دا په قائم کې اجازه کې ځکه د د حق اوس بعد الممات د مال سره لکه ثابت ده د مالک ته حقیقتا چې د مالک ته محل سره تعلق راغی خو البته موږ د دې اجازه نسبت ته هغه وخت چې کله دوه شف کولو کله چې څه کولو وصیت نو اور استناد هغه په حق قائم کې راضي په حق غیر قائم کې خلا لا نستخل غایت الامر انتهاء خبر اندار چې انه دا حق یستند منصوب کیږي عند الاجازه وقت اجازه کې بعد الوفات الى اول الامر الى اول الوصيه لكن الاستناد يظهر اختار کیږي په حق تقایم کې چې بعد الوفات د حق ثابت دی په اخر قائم کې حق ثابت چې د حق یو ځل ثابت شي یقیني ها وهذا د اجازه قبل الموت قد مزات تیر شوله وتلاشه او رک شوله نو موږ د هغه نسبت دې تنه کاله کا او هغه نسبت دې تنه کوز در خپل محل سره لکه قائم رزق باغه چې د مال سره د دنه د تعلق سره تعلق نه لري بلکې رسول الله سره هم تعلق یو قسم دغه وای او رسول الله سره په طریق ماولا چې کوم نه لري ولې کدی روح سره د رسول الله مال مال کوي ها تدې موسیله خلاص ولأن الحقيقه تثبت عند الموت دا حقیقت ثابتيږي په وخت د مرګ د موسیقي او قول مخکې د مرګ نه يثبت مجرد الحق خالي حق ور پورې تعلق نه ولا حقیقت نشته ها فلو استند من كل وجه کوم استناد کو على قواعد دي اجازه من كل وجه اول امر ته ينقلب او بغرزيږي حق حقیقت حق وسو بغرزيږي حقیقت قبله مخکې د مرګ نه او دې سره خو على قواعد د مرګ نه مخکې خالد تعلق ور پورې حق نیولای دا او بعد الموت هغه حقیقت ته نو په حقیقت کې د اجازه کولای شي او په حق اجازه هغه کوي که هم کله عدم ورزا به بطلان الحق او دا په حين د حیات کې چې د اجازه کوي الکه دا وارث بل وارث مصالحه لره دا خو رضا په بطلان د حق ده چې زه حق نه غواړم اے وارث اجازه وکړه په زیات مال کې وارث اجازه وکړه لکه وای ها په زیات مال کې پښتو په کې نه پیږي یا لکه وارث اجازه وکړه لکه وای هغه موصله بل وارث لا نو دا موصله چې مالک ګرځيږي د جانب د موسینه او کله جانب الکه د مجیز نه جزاكم الله والاجازه رفع المعنى او د اجازه د وارث دا رفع المعنى د وصیت نه رفع الک دا معنی چې کله د اجازه ته نه رفع د معنی د وصیت نه راځي وليس من شرطه القبض کته وای چې الک شرط خو د دې وصیت په پرسر الک وای ها قبض ده مونږ ویل وصیت لپاره شرط قبض نه غل هوی لپاره قبض اه وليس لنا من شرط اذا شرط وصیت القبض قبض مصالحه وصار اوجز كالمرتهن اه اذا جاز اذا اجاز بيع راهن الک راهن هغه مرهونه خرڅ کړه دا به د نافذ ده قال به اجازه به د مرتهن غواړي او د مرتهن اجازه خالي رفع معنی ده طرف هر معنی ده د د مرتهن طرف نه مشتری مالک نه ګرځيږي د راهن طرف نه مشتری لکه مالک ګرځيږي فلا تجوز القاتل جايزنا وسط قاتل لپاره عامدا کان او خاطئا قاتل کا عامد او کا خاطی بعد ان کان مباشره خو چې په خپل ادا پیل کړی زه د پاره لکه وصیت هغه صحیح نه ده البته کدی سبب د قتل د پاره بیا وصیت ورته صحیح ده لقول علی الصلاه والسلام لا وصیت للقاتل وصیت قاتل لپاره نشته لانه استعجل ځکه د بیړه وکړه ما پاغه سیز ما په هغه میراث باندې اخره الله تعالی چې بظاهر خدای مؤخر کړی بظاهر نور سره لګي بظاهر خدای مؤخر کړی ځکه چې تعالی ملکره نو موږ دا یقینو چې د مرسوي نو وای لعل استعجل دي قاتل بيره او کما قال ميراث ان اخره الله تعالى چې خدای مو اخر کړو نو فيحرم الوصيه دای محروم کړي وصیت ته کما يحرم الميراث لکه څنګه چې محروم د ميراث نه قاتل فقال شافعي امام شافعي فرمایي تجوز جائز للقاتل قاتل لره امام شافعي فرمایي دا قاتل لپاره الکه وصیت صحیح ده خلاص وعلى هذا بنا قريبا الخلاف وی ولی الک د امام شافعی سو وی ولی جایز ده به مولا چې د قاتل سو وارث ته غیر وارث ده ده غیر وارث ته چې غیر وارث الک اجنبی سو خپل اجنبی او د اجنبی د پر وصیت الک تفصیل امام شافعي دلیل هم ډیر الګي زور د درس کې وقال الشافعي تجوز القاتل لان اجنبي منه دا خو اجنبي ده ځکه حق د میراث نشته چې حق د میراث نه خو اجنبي د اجنبي لپاره وصیت تلک شي وعلى هذا بنا فريبا الخلاف اذا اوصى لرجل ولا هذا الخ... ولا هذا بنا فريبا اذا اوصى لرجل يصلي وصيتك بل سړی لر خدای خدای شان ده د مصالحه انه دا مصالحه قتل قطر کړه موسی تبتل الوصيه وصيت باطل عندنا پر زمونږ باندې وعنده لا تبتل دې د په زبان لکه دا وصيت باطل نه ده توفي دی وای اذا اوسا چې وسړي وصيت کو بل سړي لره په حين وصيت کله کې لا موسی مصالحه قاتل نه ده ثم فصل الانو دا مصالحه قتل وکړه موسی تبتل الوصيه عندنا نو مسله دا ده مونږ وایو چې قاتل که په حین د وصیت کې قاتل وي هم او که بعد الوصیت قاتل شي هم د مصالحه د پر حق میراث نشته او امام شافعي فرمایي لا تقتلوا هغه په حین د لکه قتل کې چې قاتل ولکه د قتل نه بعد لکه وصیت لکه د مقتول طرف نصيره لکه چې د سره قاتل نه ورو درې اولاد سره لګي هذا ولا حجت عليه حجت امام شافعي في الفصلين فدوال الفصلين كم سوره المتن ده او يا سوره الهلك ده شرح ده آه ما قل له اغه دليل ده من مخ عليك هو يل آه اذا قتل قتيل آه، آه، آه، حديث اول لا وصيه للقاتل اگر في حديث بن استاس ما شي جرح کړي چې دي کې راوي اغه يزو الحديث ده متروك يزو الحديث اغه وزاد بهر تدبير ها ولو اج خا رخصلان خا ولو اجازتها الورثه جاز عند ابي حنيفه کچېرته به وارستان اجازه وکړه دی وسته قاتل لپاره د امام ابو حنیفه ملک مسلک سره او د امام محمد وقال ابو سفلا تجي لان جنايته دا جنايت لري قاتل باقيه دا پاتې ده والامتناع لاجلها او دمن لجهت د قتل او قتل پاتې ده کدو اجازه کوي کنه کوي ولهما امام ابو حنیفه امام محمد الله ان الامتناع لحق الورثه دمن لجهت حق د ورثه لان نفع بطلانها يعود اليهم دا نفع د بطلان د حق يعود راجي کیږي دا نفع اليهم دی وارثان لره کنف بطلان الميراث دا کنف د بطلان الکه چې دا قاتل میراث نه پیدا چاته ورسل وارثان خو ځکه وارثانو میراث زیات شي نو د وصیت پیدا هم چاته ده چې دې الکه وارثانو ته دا خوخه نه وي چې څوک ته الکه د موسی ولا څوک وصیت وکړي نو قاتل ته د قاتل چې به طریق لاولا لکه دا خوخه نه وي چې ته څوک وصیت وایي لانهم دا وارثان لا يردون دا نه پسم کوي هدا وصیت لقاتل قاتل له کما لا يردون لکه څنګه نه پسم کوي هدا وصیت له عالم یو د وارثانو له بس اوشتي هذا لو نشتر خمولا بخير تاسو بس باندې پوښیو صلی الله